الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله سلورم الم راغه سلورم پر الم راغه په اول الم کې جدال المشرکین مع الانبیاء په دویم الم کې جدال المشرکین فيما بينهم په دریم الم کې هغه مثالونه د دواړو فریقینو مثالونه د دواړو فریقینو اوس په سلورم الم کې ورته سوی په سلورم الم کې ورته اوس تخویف زواجر هغه ورته ورکی زجر او تخویف ورکی او بیا چې کوم دی نو دلیل نقلی پیش کړي د امام امام النور امام الانبیاء ها ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه هغه څنګه طریقې سره خپل بچی د شرک او د کفر نه بچ کول او رڼا د ایمان د سکل او باطل دا غي نورست بیا تخویفات دي په حالت د ځن کدن باندې په حالت د قیامت باندې دا به ذکر کوي درته بس لنډ خلاصیم دغه ده الم ترای ته ګور نه ال الذین کسان تا بدلوا نعمت الله چې بدل کل نعمتونه د الله تعالی نعمتونه د الله بدل کل مطلب دا غي شکریا دا کول پکار د ناشکری شروع کړه رست راضی وکفرن فکفر باندې پنا شکرای باندې واحلوا قومهم او کوزه کړو قوم خپل دار البوار کور د تبایی تا اے غټ غټ خلک کنا بس د خپل قوم غلط لیډریو کی د څنګه کفر کړی د الله د نعمتونو په مقابله کې غدا دی چې ګرځولې دي مقرری الله تعالی ته اندادن شریکان ليضلوا عن سبيله دې لپاره چې گمراه کی داخله د لارې د الله نه قل ورته وای تمتعون تاسو نه فواخلی فانما په دنیا کې لګ وخت فان مسيركم الى النار یقینا ګرځیدل تاسو چې دی هغه اور ته دی اته به مخیر اور ته دی قل لعبادی اوس په دې مینس کې ترغیب د مؤمنانو ته او هغه ته د نور هغه طریقې خیدرنا هغه طریقې چې راشي په دې لار روان شي تاسو بل تیرونه رڼا تر اوځي قل ورته وای لعبادی بندگان زماتا الذين کسان امنو چې ایمان راوړل دي یقیم الصلاه چې پابندی د مونږ کوي او ينفقوا مما رزقناهم او خرچو کې داغه نه چې موږ ته ورکړي دي سرن پټه او علانیتن پخکار من قبل ان یاتی یوم مخکې داغه نه چې راشي دوی تاغه ورځ لا بیع فیه چې نه به اخستل خرڅول پاره کې چې ته واجه د وزن له الته نه کوي واخلم الته نه غستل کیږي ولا خلال او نه په کې دوستی وي دا ته دوستی به نه وي چې تاسو به دوستانه باندې خلاص کی دا نه کیږي الله الذي خلق السماوات والارض خاص الله غذات ته او د تدری دلایل عقلیه ذکر کوي په دې میان کې ښا خاص الله غذات ته پیدا کړی د اسمانونو والارض او زمکا وانذر من السماء ماء اور اورید برن او فاخرج به نور او باسی پاغه سره من الثمرات دار قسم غلونا رزق لكم د پاره د رزق تاسو د نفس تاسو وسخر لكم الفلك او تا به کړی د تاسو لره به تاسو پاتا به کړی تاسو لره بیړی لتجری فی البحر د پاره چې چلیږي په سمندر کې به امره په امر د الله تعالی باندې وسخر لكم الانهار او تا به کړی تاسو لره سندونه سندونه تاسو تا به کړی دي خو دې کې بیړی یاد کړه خو بحر یاد نکړو چې سمندر استاس تابع کړی دی ځکه سمندر کې دوره فائدہ نشته دا هغه او بچ دي هغه خوږی نه دي پای کې صرف دا بیړی چلیږي دا غټه خبره یا پکې میان میان سکونی سي نور په هغه بو کې فائدہ نشته دی د سیندونو او بچ دي هغه خوږی وي هغه کې فائدہ لري کې یاد کړل وسخر لكم الشمس سوال بمعنى الحاجت په مفسرین لیکلی دي چې دلته کې من کل ما سالتم من کل ما احتجتموه چې تاسو کوم سیست حاجت لرو هغه درکړه د نسترګو تر لرو غوګونو تر لرو بود تر لرو جبه تر لرو لاسونو تا خو تا دا ټول الله تعالی دا درکل کنا واتاکم من کل ما سالتم وان تعدوا کچت تاسو شماري نعمت الله نعمتونو د الله تعالی نو لا تحصوها تاسو نشی راګیرولې هغه هغه د الله نعمتونه او خو به شماري ته خو به تو شماري خو ټول چې په دې شمار کې راګیر کې داستا کار نه دي دا نه شي کوله ان الانسان یقینا انسان چې دی لظلوم خامخا ډیر ظالم دی کفار او ډیر لوی ناشکر دی دا انسان ډیر ظلم کوي ناشکری کوي نو دا درې دلایل ذکر کړل الله الذي خلق السماوات والارض ها وسخر لكم الفلك او وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او وسخ واتاكم من كل ما سالتموه دا درې دلایل ته ذکر کړ چې ګورا ته چې دعوت دعوت کوا او دا دلایل خلکو ته ذکر کوا او بیانوي ورته اوس دا غینه پس چې خلک د تیارونه رڼا تر او باسي او ګورا ابراهيم عليه السلام خپل اولاد خپل کورنۍ په دعاګانو سره په کوشش تر کوشش کوي چې هغه د تیارونه رڼا تر راشي و اذ قال ابراهيم یاد کا هغه وخت چې وی ابراهيم عليه السلام رب ای رب زما اجعل هذا البلد وګرځه دغه خار په سورته بقره کې ما تاسو ته ویلو اجعل هذا بلدا امنا التکی بلدن ویلو نکرا دلته کې معرفه راوړو البلد راوړو ولی وجه دا دا چې په سورته بقره کې دا خار لا آباد شوه نو او دا اوس چې کوم دعا ابراهیم علی السلام کوي نو دا سره دا د خار د آبادی دون اورستو دی خار آباد شو بنو جرهم را لغه پکې آباد شو نو بیا آباد شو د مکه جوړ شو ها وجنبني او بچ کې ما وبنيا او زامن زما ان نعبد الاصنام د عبادت د بوتانو نا رب ای رب زما انهن اضللن كثيرا یقینا دوی گمراه کړل ډیر خلق من الناس ډیر من الناس د خلقنا ډیر خلق دی بوتانو گمراه کړل بوتانو نما تاسو ویلو چې خامخاته غد کانې د غټن مراد دوی وای کل ما شغلک عن الله چې د الله نه تا مشغوله کې او بل خو دی واړی بس په هو صنم کا غستا صنم دی دغه ته صنم ویل کیږي فمن تبعنی فانه مني یا الله سوق چې د ما تابع شي د ما پلار راشي نو هغه د ما د ډل نه دی ومن عصانی سوق چې د ما نه فرمانیو کی فانک غفور الرحیم یقینا الله تبخون کې مهربانه نو دا ابراهيم عليه السلام وای څوک د معنا فرمانی د پیغمبر نه فرمانی خو کفری نه دا نه فرمانی بیا هغه کې خو غفور رحیم ناراضي نه دا نه فرمانی هغه نه دا دا نه فرمانی هغه د مطلب دا د کمزوریو کې په دغه د پیغمبر په تابعداري کې لکه سنتو کې صحیح طریقې سره روان نشي ربنا اے رب زمونږه انی اسکنت یقینا ما وسول دے من ما وسول من ذریتی د اولاد خپلنا د وادن په هغه دره کې غیر ذی زرع چې نه د فصل والا عند بیتک المحرم استاد غفور عزت من خوا کې التما الله پدی وادی کې هغه خپل خزا او خپل بچی تکل هغه می پرې خودل هغه وادي کې پرې خودل او روان شو جناب دې کې دې ته اشاره ده چې ته د تیارونه ځان رڼا ته وباسا اگر که ته دشت ته هجرت مولې ونه کی لکه ابراهیم علی السلام چې لاړو په دشت کې پریوتو دا ته دشت چې هیڅ څوک پکې نو یو خدا او یو بچی الله ورته مرکړو ولال تفریح الله تعالی په امر باندې ال تفریح اول هاجر رضی الله تعالی عنها هغه په دری واری आवाज وکړو وی الی من تکلنا یا ابراهیم چاته مون پری دی اے ابراهیما پدریم دل باندې ورته وی الله امرک بهذا آیا الله تا ته حکم کړی دی پوه شئ نو هغه ورته وی وی مخ راتاو کو پدریم دل باندې درې دل نه قتل پدریم دل باندې مخ راتاو کو وی او الله را تامر کړی وی اذن لا یضیعنا الله په دغه وخت بیا مونږ الله نه ظاهر کوي الله به مونږ بیا ساتي زبست وردا فما اها عند بیتک المحرم ربنا اے الله دا ما اوسولی دی په دغه ځای کې لیقیم الصلاه دې پارا چې دوی پابندی د منځو کی منځ قائم کی د د دې لپاره د دې د مرکز د صلات جوړ شي الله ما په دې لپاره دا بچی دا کې ډیر کړل دا رد په يهود باندې يهوديان په پیغمبرانو دروغ تړي وای دا ابراهيم عليه السلام زکه الته کې بوتلا چې الته د بل خدای چې وساره رضی الله عنها وای هغه ترې هغه وساره لغه هغه وته وجد لري کړه دی باندې نه ربنا الله او ابراهيم عليه السلام وای چې نه ما دې لپاره نه راوستي الله ما دې لپاره راوستل چې ليقيم الصلاه چې دې پابندي د منځو کې فجعل افئده من الناس نو وګرځوا زړونه د خلکو ها تهوی الیهم چې مایل کیږي د دوی طرف ته چې دوی طرف ته راشي دوی خوا کې آباد شي الله ورزقهم من الثمرات او ورک دوی ته د هر قسم غلونه لعلهم یشکرون دې لپاره چې دوی شکر ادا کړي ربنا ای رب زمونږه انک تعلم ما نخفي وما نعلن یا الله دا اوس اثبات د علم الله تعالی ته کوي یا الله یقینا ته پويږي پاغه سبانه چې مونږه پټو هغه چې مونږه ښکارا کو وما يخفى على الله او نه پټيږي په الله باندې من شي انس شي فی الارض پزما کې ولا فی السماء نه پاسمان کې الحمدلله نو چې کله په نه پټیږي او متصرف ماغه دی نو صفاتونه د خدای خاص الله لري الذي چاغه ذات ته وهب لي على الكبر فرای کما تا سره د جوړوالینا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اسحاق علیہ السلام ان ربی یقینا رب زما چې لسمیع الدعاء خامخا اورید اوریدون کې دعاګانو دی الله ته دعاګانې او یو قبلې ته زما دعا قبول کړي ها په دې ځای کې نو اول کې علم ورته ثابت کو زه تصرف ثابت کو چې الله متصرف هم ته ګوره زما بچی په داسې حال کې چې زه بالکل جوړو ما تا ما تراکل ها رب جعلنی ای رب زما وګرځې ما مقیم الصلاه پابندی کوون کې د منځو ومن ذریته او زما د اولاد نم بازدا سے وګرځې ربنا ای رب زمونږه وتقبل دعاء او قبول کی دعا زمونږه ربنا اغفر لي اے رب زما بخنو کې ماتا ولي اغفر ولي والدي او مور او پلار زماتا زما مور او پلار تن مور او پلار خو کافرو خو لیکن ما ته وی چې دا ابراهيم عليه السلام تر هغه پورې غوښته چې ترسو ورته پته نه و چې دا الله شرک نه معاف کوي چې کله ورته پته ولګي چې الله شرک نه معاف کوي فلم ما تبين له چې کلاغه براوزی پاره کې سترګي اے څو ویم چې تاسو په دې وخت وته سوي خو مونږه دا سړی دا څه وکړي بس ها را دې راوتل خصای نو دغه شانته بستر کې راوځي او مطلب دا د خلق بټول غ منادي طرف ته ګوري ښا منادي بچو کې اسرافیل علی السلام هغه به ودرېږي په صخره د بیت المقدس باندې د بیت المقدس په ګټه باندې به ودرېږي आवाज به وکي علمو الی ارض الرحمن راځي پیسې د رحمان ته د دې اواز سره بس بیا خلک صرف هغه طرف ته ګوري بل خوا بل خوا قتل بني پوه شئ تشخص فی الابصار کې بعضی وای د کافر سترګې بداسي وی چې دلته بعد روایت راوړي دي چې دا هغه د سترګو دا دغه څه دي دا موږ ته زیز نه وایي تاسو ته څه وایي دا دغه ته پردې ته دا پرده څه کومه ده یو خدای باندې دي کنه پرده نو د دې پردې نه به یوا نه بغات صادر جوړ شوی هغه به د شاته طرف ته وړي دي په سر باندې او یو با دلته تر دې نومه پورې راپوري نو سترګې په کې رخ نشي ورکولې دا بعض تشخص فيه الابصار خو یو hebat دی به هر حال مهتعینا کې منډه وهونکي وي مقنعي رؤوسهم مقنعی رؤوسهم اقنا په دو مانو سر راضی خکته کول د سرون دی او پورته کول خو ته پورته کول مراد دی مقنعی رؤوسهم سرونه به کو پورته کول کې سرونو بای لا يرتد الیهم طرفهم نبا واپس کیږي دوی ته نظر د دوی اے ځان ته به نه ګوري خدان ته به هیڅ خیال ناراضي عذاب به کوم دې داس دا کړی وا افئدتهم هوا او زړونه به خالی وي د هر قسم خیالاتنا زړه کې به خیالات نور ناراضي بس صرف یو عذاب ته ته متوجي الله وی وانذر الناس بیا دا ورالا لتخرج الناس من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ونتبع الرسل من بتابی شو رسولانو الله وی اولم تکونو آیا نو دغه خلق آیا نو وی تاسو اقسم تم چې تاسو قسمونه خوړل من قبل مخکره دینا مالکم من زوال چې نشتر تاسو در صفانا تاسو خو دومره غټ غټ قسمونه خوړل چې مونږ بس په مونږ باندې تعالی راځي مونږ خو قدرتي فتونو مقابله کولې شو او دا دې مونږ خو نه ختميږي او څنګه چل دی وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا او تاسو اوسیدلی وی اوسیدلی وی تاسو په کورونو دا کسانو کې ظلمو چې ظالمانو انفسهم فزانو خپل باندې څوک هغه ظالمان قوم لوط د هغه په علاقو کې بدوی اوسېدل اوسېدل خو پکې نه خو لیکن چې په لار به تېدل مکی والا نو چې سحر با او روان شو نو کله به مقام لا هغه ځای ته ورسېدل نو شپه به پاره د د قوم شو دغه هود د قوم صالح د قوم صالح په علاقه کې به کله د دې شپه رااله وقد مکروا او یقینا دوی چلونه وکړ مکرهم چلونه خپل په مخالفت در رسولانو کې هو عند الله مکرهم الله سره دا بدله بدله چلونه د دوی الله وې د جزا ورکم و ان کان مکرهم اگر چی و ان کان دې کې دوه دغه تقدیر دی او ان نافیه دی او نو مکر د دوی لتزول منه الجبال چې خو دې دلوي چې خو دې دلوي دا غي د وجنا غرونه د توحید او د ایمان اے که دوی هر څومره چلونه وکړ کنه مؤمنانو موحدینو ته هیڅ نقصان نشو ورکول هغه په نه دغه کېدل نه خرابېدل یا و ان کان مکرهم اگر چې وو چلونه د دوی لتزول منه الجبال چې او خو دي داغه د وجه نه غرونه غرونه خو دول داسې خنزیرانو ده تدبیرونه به کول ښا داسې پروګرامونه به جوړول خو الله وی د خیر ما ته خبراتي زبر تر دغه حساب وکم فلا تحسبن الله نو ګمان مکو ته په الله باندې مخلف وعده رسله خلاف کون کې د وعده خپل رسولانو سره ز خپل رسولانو سره وعده پورا کوم تا سره به پورا کوم ان الله عزیز یقینا الله تعالی زور ور دي ز انتقام او بدل غستون کړي یوم تبدل الارض پاغه ورځ باندې اوس د بیا تخویف او خروی پاغه ورځ باندې چې بدل وکړي چې مکه غیر الارض غیر د دې مکه نه د دې مکه نه غیر بدل مکه راوستي شي نو یا خدای چې د ازمکه بالکل بدل شي یا باندې د مخ په لری شي بل مخ په راشي وخا والسماوات او اسماننا وبرزوا لله او مخامخ په خلق الله تا الواحد چې یو دی القهار او ډیر زور ور دی وتر المجرمین او تبوی مجرمان یوم ایذن په دغه ورځ کې مقررینا کې تړل شي وی په اسفا یو بل سره باندې دې تړل شي وی په اسفا دي په زنجیرونو کې په زنجیرونو کې په وخت په وخت یو بل سره تړل شي سرابیلهم قمیصونه د دوی چې بای من قطران من قطران د رنجرونه د ګوګړو نه بای ګوګړ پیژنې تاسو ها هغه یو قسم شی ده کنه ګندک ورته وای ګوګړ ورته وای د هغه نه بای هغه اور په یو ځل باندې اخلي نو مطلب په هغه کې وی دا کمیشن لړل شي وی یو هغه سړی سخت بدلږي هغه تارخوي او دویم نمبر چې کوم دینو هغه چې اور اولګي نو د لاند نواله تر بره پورې بټور یو یوري سارا بیلهم نو کمیشن دوی چې بای من قطران د ګګړو نه بای وتغشا وجوههم النار او مخ پټای به مخونه دوی اورو اے د هغه چې کوم اور ذکر نه غلم دو کې بر دوی مخ پټي لیجزی الله دې لپاره چې بدل ورکړي الله تعالی کل نفس هر یو نفس ته ما د هغه عمل کا سبب چې د کړو ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی زر حساب کوون کړي اوس وی هاذا بلاغ للناس ترغیب ال قران دی او دعوه بیا تکراری هاذا بلاغ للناس دا قران چې دی بلاغ دا رسول دی للناس خلقتا اے لیبلغ الى الناس او دې لپاره چې دوی پوه شي انما هو اله واحد یقینا هغه الله تعالی اله معبود دی حاکم دی مطاع دی حاجت روا دی مشکل کشا یو دی بل څوک نشته دی ولی ذکر اول الالباب او دې لپاره چې نصیحت واخلي خاوندان د عقل د عقل خاوندان بد دې قران نه نصیحت واخلي د دې لپاره دا قران راغلی دا مقصد شو اوس سورته ابراهیم په دې باندې ختم شو سورت ابراهيم کې پاول کې درته وی چې کتاب انت الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق د تیارو نه رڼا طرف ته راو باسي بیا درته وی چې د تیارو نه رڼا ته په قران باندې راو باسي په خپل جبه کې په خپل علاقه کې دعوت چلاوا موسی علی السلام دغه دعوت چلولیو دا غي نه پاتې وی چې ټول پیغمبرانو چلولیو مشرکانو څه چل کړو نو په دویم باب کې علم ترکه د مشرکانو جګړه ور چا سره د انبیاء سره بیا په دریم باب کې چې خنو دغه مشرکان چې دا دعوت نه مني په خپل منځ کې به جګړه په قیامت کې نو بیا پسې په سلورم باب کې وې چې خد دوی مثالونه څنګه دي نو د مؤمن مثال کشجرتن طیبه د کافر مثال کشجرتن خبیثه دا ورکل دا هغه نه پس په سلورم کې ورته بیا څو کول چې خاصو کې نه مني هغه ته زجرونه ورکل دا غوی بد اخلاق بد اقوال بد افعال بد اعمال ذکر کړل او ورپسې تخویفات ورکړل دمکې دنیوي او اخروی او په میانس کې ورته ګوره وی چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هم دا کار کړو لتخرج الناس من الظلمات الى النور دعوه را تکرار کړه لتخرج الناس من الظلمات الى النور واو ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب او سچه هذا بلاغ للناس ولينذروا به سوره ابراهيم په دې دغه باندې ختم شو چې دغه دعوت پکې وشو سوره ابراهيم کې خصوصيات سو امتیازات نو امتیازات په سوره ابراهيم کې داو چې یو په دې کې کافر او مشرک دا مثال ورکړی شو دویم نمبر چې انبیاء علیهم السلام سره پیغه دغه مشرکان څنګه جګړه کړې دي بل د شیطان او د مشرکان او مناظره ذکر شو بل د ابراهیم علیه السلام د کوم مثال په خصوصي انداز باندې هغه ذکر شو بل د قیامت څخه خاص احوال تکلیف ده حالات کوم دنو هغه ذکر شو د دینه پس کوم صورت را روان نه دي ته صورت حجر وایي